وعن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احدكم حبله لا چراوات دی وطن تاسو نه خپل راځي لنډه دا ده چې خپل مزدوري د سوالونو نه به کار ده اصل کې خپل مهنت کاوه لا ياخذ احدكم حبله خیر لهونه دا غوړه دې دلاره د دینه آیا سال الناس چې دې غواړي د خلقونه او طور او منعو چې خلق ولې یا ورکی یا ولا ورکی کی منع به کی نو خپل باندول نه راړي سره باندې خپل لګیلو اورا دا غار نه خرڅوي وانا کیونه هزام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فآفانی نرائی کرالا بیا می تو غفتل نو بیا را لرا کرم ثم قال لی بیا ما توی یا حکیم ان هذا المال قدر حلوان دا مال شین دی او خوب دی دا مال شین دی دا تجویده په میلان د نفس کې ان هذا المال قدر كله فمن اخذه بسخاوه نفسه چا چې حاصل کړي مال لره په ماړه د نفس په باندې یعنی ځان دې بے پروا وګا بس ضرورت څه څونه په ضرورت پوره کیږي دا ډیر دی نور په ځان شلول نه شو ځان کله مور سره حساب په سخاوت نفس کې وګوري دلته دلم الله په دې کې څه واچي برکات ومن اخذه بشراف نفس او چا چې حاصل کړي لرا په هیرس د نفس باندې یعنی سم ورپسې وګړي بس مال له مال له مال له مال له ونه لم یبارک له فی دلو په دې کې برکت نشته شواله وکانه کلذي یاکل ولا یشرب پښتانوي اوګه سترګي نمړيږي او اوګه جيړه دي د پلان کې وایي کتی غواړي لا پښتانوي د پلان کې کتی دي غواړي چې ګیړه وږي چې مړه وي کې خو د سترګي وږي چې مړېږي دا د سخاوت نفس دا چې ګیړه وږي یې دا سره وګه دا او اسراف نه چې د سترګې دي دا نه مړېږي دې بیا کل دې شي په شان دا وکړ چې یا کول ولا یشبع چې خوري او مړېږي نه کندو دې بیا نبی اسلام فرمایل ولیذ العلیا خیر من ید السفلی بار لاس غره دې راکړه لاس نه بیا دې د مانو نبی اسلام په خپل روان هوایت کې شوی دی صحیح ده کنه دې دا مطلب نه دی چې یو سړی د کمدنو صدقه ورکوي دا غبل ورته دا چې ګورې دې د بار نه اخلم وایي دې دا چې وی وا دې به د بار نه اخلم وا بنوالیا ولولیا خیر مهل دا اولیا او سفلا دا ظاهر حلول سبل نه دی مراد ظاهری او نور او ظاهری څه په مراد نه دي بلکې روان روایت کې دې مطلب ذکر دی اولیان مراد منفقه ده او د سفلان مراد سائله ده اولیا هغه لاس چې اور کوم کې دی او سفلا هغه لاس چې هغه څه کوي غواړي بارک مانا ایت اوستان حتی او بارک دنیا تر دې چې زمړ شم فان ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هو على المنبر نبی علیہ السلام په منبر او هو یذكر صدقه او نبی علیہ السلام د صدقې تذکرہ کوله والتعفف او د سوال نه ځان بچ کولو خلق له ترغیب ورکو چې تاسو صدقې څخه وکړئ غریبانو ته ویل غواړي حتا نفذ ما عنده تر دې چې ختم شو هغه چې چا سره و نبی علیہ السلام سره و فقال ما يكون عندي من خير ما سره چې څه مالي فلن ادخره عنكم نو زه یې اشارو منه سره مطلب چې کوم مال راځي نو زه ختمو ما زه تاسو له څه کوم عفاف یو دا شو د سوال نه ځان بچ کول دې ځای مطابق دویم عفت پاک لمنای ته وموي عفت پاک لمنای ته وموي فن یستعفف چې څوک چې کمزنو ځوان الګ دی او د ځوان الګ د بار ځان د ګناه نه بچ کول ګرانو او هغه د کمزنو په مشقت باندې ځان د ګناه نه سکو بچ کو الله ودې عفیف وګرځي او پاک لمه وګرځي ومن یستغنی یغنی الله او څوک چې ځان موړ کړي د خلکو نه د خلکو نه ځان بې پروا کړي زما مخلوق ته حاجت نشته الله رب العزت به بې پروا کړي دلاره مخلوق نه بې پروا کړي یغنی الله بے پرواہ بچ اللہ رب العزت اللہ زمانه په ډېر سي تاج نه دی لکه ضرورت نه لوي ورګا نبی علیہ السلام خذه فتموله وتصدق به ويقلا ځان مالک کا نو تخي راکړه کنه څه څه کنه زه خیرات ورته وشي ای واکلا ځان څه کا مالک کا نو تیل خیرات دې کوم نو ورکا دا بیا لګران دي کنه چې لګر بل بلاس کینو سړی پروا دي چې ولا ورکړي کنه پر دا وی بس خیر بل چاله ورکړي ذکر دې دې ته راغلي دې دې په درجه ته دي راشي بیا راځه چاره دا وی اوس درشي کله چې پښوارو کې لګ چې سرو لا به دالې پرته وي شپږه اوسه او د شوي دا اوسه کار راځي سره لاس شو اوس مې په تاسو سره کو یو بجاته وروالی دا ما چې ستن ما ما کې ولې خبره کېږم اما کې شپږ دره راځي ګول خو دې جيب دره ده نه جوړ بچاته نه ورغی اګرام کار دی دا بیا چې کوم ورکول مونږ باجوړ شته ولا دې عمر او صحت کې برکات واچي په دې سلو روپو دواړه ثوابونه دي تا ما نه راکړې تا ثواب شو ما تا نه راکړې تا وتصدق به فما جاءك من هذا المال چې کله راشي تا د سمال وان د غیر مشرکین او تا ته منوي تا ته یې ته نوي ولا سائل او نه غوښتونکي فخذه فلا تطلع نفسه مزاریا په دې ځای باندې امام احمد رحمه الله د واقعات لیکلي